إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم ان ربك هو عالم بالمعتدين سورة الانام دو حصیو اوله حصہ کې بیان درد د شرک اعتقادي داغه پرد کې دلیلونه بیان کړل هر قسم دلائل هر قسم شرک او د هر قسم مشرک را دیو کو د دې ځای نه د صورت دوی مې حصہ شروع کړي اشاره د دې خبرې ته چې هر کله دی عقیده د شرک نه پاک کړه نو عمل هم د شرک نه پاک کړه چې عقیده د شرک نه پاک کړه نو اوس عمل هم د شرک نه پاک کا د دې ځای نه د صورت به مېسته ده او په دې کې رد د شرک فعلی دی او ناشنا جزئیات ذکر کړي دلائل هم ذکر کړي نه مانون کو تزور نه وي او دا به وی چې دا الله رب العزت چې هر کله تاسو دا عقیده ولرله چې تصرف علم دوا عبادت دا صرف الله لره دي نفقلو اوس خرا رد په تحریمات العباد د فکلو مطلب دا دی چې کوم الله حلال کړی نو هغه ما حرام او استعمالوي که کوم د خړولو سيزي نو هغه اخرى او که کوم د اغستلو وی نو هغه واغوندا مراد تینا هر قسم استعمال لې فکلو مما ذکر اسم الله علی مخریدا غنا چې اسری شنم د الله یک کی आवाज نوم د الله پاغه باندې ذکر اسم الله چې صرف د الله نوم په واغستل شي وقد فصل لكم ويقينا بيان تاسو ته د دې صورت نرسته مائده کې بیا تفصیل سره بیان کړ نو وقد فصل لكم ما حرم عليكم دغه دا مکی صورت ته او مائده مدنی وو وقد فصل یقینا بیانې یادا دی چې لوح محفوظ کې خو مایده مخ کې و ونام سو رستو لوح محفوظ کې قرآن دا سو لکه چې دا مونږ ته څنګه پروت دی د لوح محفوظ په اعتبار باندې قد فصلا یقینا څه شوی دی بیان شوی دی مونږ مایده ویل او ونام لرالو دا په اعتبار د لوح محفوظ پر سره وای نه کې په اعتبار د نزول سره یقینا رب دې هغه په دې په زیاتی کوونکو باندې وذرو ظاهر الاسم او باطنا پرېګ دې ښکار د ګنا نه ښکار کوم یو دې شرک پیلی هغه ظاهر کې ښکاری کنه په عمل سره ای و باطنا او پټ پټ ګنا کوم یو دې شرک اعتقادي ځکه دا عقیده سره تعلق لري ښکاری نه یقینا کسان چې هغه کې ګنا سایل ځو نه زره چې باندې ور کړی شي دی لاره دا هغه چې دی کوي یک طرفون چې ګټل چې سګټي په شرک فعلی باندې نظرانه شکرانه لاغه سزا ور کړی شي او مفریدا غنا لم یذکر اسم الله علیه چې یاد کړی شنو د الله پاغي باندې دارت و نزور العباد باندې چې دا الله نوم په نیات شوی او د غیر الله نوم په یاد شي هغه مخری او مخری دا غنا چې نو یاد پر شوی نوم د الله باغې باندې و انه لفظ او یقینا دار خامخاد دین وتل و ان شیاطینا دا سمره تاکیدات راوړل وای نطعتموهم ان هم لا مشرکون تاکیدات بلی غیر راوړل کله مشرکانو په سیلاړې او د شرک کی عقیده کې راغی ومنل دا تقلید الہات دی دا الہات دی چې دا چا ومني د قران خلاف بس دا شرک دی کنه د افسر دی ومنل د لیډر دی ومنل د بادشاہ او د وزیر دی ومنل د الله د حکم او د قانون خلاف وین اطاعتموهم انکم لمشرکون چې د الله د حکم خلاف دا توي او تی معنی دا شرک ته کنه وین اطاعتموهم انکم لمشرکون او کتا سو منل دی یقینا تاسو خامخا مشرکان یې ترغیب قران ته او صداقت د قران راشه کداغه شرکونه درکې نو مړی مړ په دنیا کې ورې سوکسه کی حساب نکی لکه نن دا د قانون شرک د هیل او د حرمت د ذمہ داری دا مسلمانانو بل چاله والا کړی دا او بل چا بسې لیډر او پارلیمنت پس روان دي نو نن په دنیا کې د مسلمان حیثیت د مړ دی مړ مسلمان مړ دی په اقوام متحده کې ډیر ملکونه دي ډیر زیات ملکونه دي پاغي کې ویټ او پاور تنسیخ چې خبره نسخه کی او د دې په جواب ابجیکشنو کې دا پای متحده په خبره نو دا اختیارات مسلمان ملک کې هیڅ چاله نشته دی دا اختیار امریکای لري دا لندن برتانیې لري دا جاپان لري او دا کینیډي لري بل چاله دا اختیار نشته سلور ملکونو لا ویټو پاور دی د تنسیخ چې خبره نه اعتراض وکول شي مسلمان لای دا اختیار نشته دی چې هغه د اقوام متحده په یو خبره باندې ابجیکشن کی اعتراض کیو کی چې دا موږ له داسې وکړه نشي کولای مړ دی کنه دغه توحید راواغس او د دې بوتانو لالته ورکړي او دا ژوندۍ بوتان او مړ بوتان د غوخو بوتان د ګټو بوتان قبرونه او قصرونه دا ټول ونړول دی ورا ژوند دی شي دی او په قران را ژوند دی کیږي چې د جمهوریت او د لارډ میکالا نظام پرې خود او د چې کمونو د قران کریم نظام را واغس نه دی به کامیابیږي حیات چې کم دنو شخصي حیات قومي حیات عالمی چې کوم شخص کې قران راغی نو هغه سړی به ژوندې شي او چې کوم قوم کې قران راغی نو قوم به ژوند شي چې صالحو مسلمانانو کې قران راغی نو حیات عالمی په ټوله دنیا کې به ژوند شي او ګرځوم دلاره رانا دام د قران کریم یو کمال لې چې قران نیم رڼا تیار وي او قران سره ورنا راشي یمشي به فی الظلمات چې دی وړي دی رڼا لرا په خلقو کې یعنی دلایل د قران بیانې کاو مسلو فی الظلمات قاعده د بشان دا کس چې په تیارو کې وي تیارې د جال تیارې د زد او د عینات او د بغاوت د قانون د غیر الله چې مولان بدر پسې راولي کتابونه او پیش کړي اوس امتحان لک سخت شو زکاتا چې کمندونو د خلکو نوړو ته کوتي واچولې د خلینو نوړای راکاږي اوس او غټو خلکو سره د واسطه پرې خو د قانون مسله اوس کای نو اوس بستا خلاف سازشونه جوړیږي دیو چې کمدنو د کلی مالک و غیره په تاب سره پاسي او یو چې موږ د کلی نو باسو او یا چې کمدنو د شړلو او تړلو بندوبست کوو څه تدبیر ولا جوړو خو سړی رکو د ملکا چې په څه طریقه باندې د ملک رک شي دا تدبیرونه شوی دي د عیسی علی السلام خلاف هم شوی د نبی علی السلام خلاف هم د هر پیغمبر خلاف تدبیرونه شوی دي نو ستا خلاف به منسوبي جوړیږي دا کرانګي ګرځولې می په هر یو کلی کې غټان مجرمان دا وی یعنی غټان ملکانان چې نه مجرمانی د دې لپاره چې تدبیر جوړ کی په دې کلو کې خلاف دا پرستو او خلاف د قران د درس وسنګ باندې الله به ایمان راوړو چې تعالی دا سه معجزه درکړې شي لکه څنګه چې نور پیغمبرانو له حتا مسلمه اوتیا رسول الله شان دا چې ورکړې شوی دا پیغمبرانو دا الله دا اے الله رب العزت زمونږ درته سوال لې چې په ټوله دنیا باندې چې کمونو اسلامی قانون نافذ کا او په ټوله دنیا مسلمانان هغه چې کمونو خپل منځ کې متفق او متحد کا د یو خلیفہ د لاندې جمع کا ستاره دین د بار الله سو خدمت کوي په کومه طریقه باندې کې یا الله ته حفاظت وکا ته د کورونو د مالونو د دولتونو حفاظت وکا یا الله زمونږه زمونږ په کورونو کې څو قسمه مشکلات دي قرضي وي یا الله تا تخکاریږي یا الله ته د غیبی خزانو نه د غیر پورو کولو بندوبست وکا دې درس کې یا الله ملګری ناری نه زنانی او ری کورونو کې غی بیمارانی مشکلات یو تا یا الله ټول تا صحت کامله عاجل نصیب کا یا الله سوق په جیلونو کې وی د کم ځای وی په هر ځای کې وی یا الله تا ته معلوم دي تا هغه مظلومان د ظالمانو د پنځو نه اخلاص کا یا الله ته زمونږ نه خوشاله شه یا الله ته زمونږ د قران کریم په خپل دربار کې قبول او منزور کا او یا الله ته زمونږ نه چې کم نه خوشاله شه څوک چې درس ناراضي الله هر قدم دې نه کوي تل کې واچو نور چې چا څه ضرورت دي کوم ته معلومی کې نی معلوم بیماری مشکلاتی الله تعالی ته خو معلوم دي ته د خپل غیبی خزانو نه پورا کا دا دوا نمونه راغلی دی دا الله الله الله د دې په من کیس شي نشته دی دا قران مجید کې یو ځای دی حدیثو کې راځي چې د دې منځ کې کومه دعا وکړي شي نو هغه الله قبلې نماز کا دعا وکړه الله عالم حيث يجعل رسالته دا بل ځای نشته قران کې چې دا ځواړه چې کمندنو یو ځای برابر شي دي راغلي دي مڅ کې کې ووم نشته فی به کې ومو نشته دی الله عالم حيث يجعل رسالته الله رب العزت کويږي په کوم ځای کې چې خپل پیغمبري الله ته ځای معلوم دی سيصيب الذين زرد شوبر سيګيا کسانو ته اجرمو چې جرم کړل جرم سو تا پرستو خلاف تدبیرونه کول صغار ذلت بنز الله باندې اکابر ځان غټ غنلو او صغار ذلیل وشي چې د چا سینه پرانستل شي نو د دې څه علامه شته دی چې لکه مونږ ته پته لګي چې د د سینه دین ته څه شوی دا اسلام ته کولاو شوی دا نبی علیہ السلام بیا او بیا علامه شته دی اتجافی اندار الغرور د دنیا نه بموړي د دنیا نه بسوي د دنیا به هی سرمان پړ باندې نیوي اتجافی اندار الغرور اول انابت الى دار الخلود دوی معنی پیدا دا چې د به آخرت ته توجه سوي زیات وي آخرت ته به توجه زیات وي او دریم ال استعداد لنزول الموت قبل نزوله د مرګ دراتلو نه مخکې مخکې د مرګ تیارې کول دا درې کارونه چې چا کرال نو د دا الله سینه دین ته څه کړی دا پرانسته دا د د شرح صدر شوی دی الله دې ټول کې راولي فما یرید ایذ الله یشتر یجعل صدره ضیقا او دا چا چې الله اراده وکي چې گمراه کیدلرا نو کی سینه د تنګا بالکل بندا زیقا هر کار به کول شي خو د دین کار ته وډړی سوي ماتي هر کار ته چې کمندونو بالکل چمتو وي او تیار وي دا سکول چې کم اتیات یا جلدونه کتابونه دي هغه وایي او د قران مجید ته وډړی ماتي وي دا نزد کیږي دا امبریلا او الیفنټس فلم ولا ورزي د قران مجید ټکی ولا نه ورزي نو انګلیش لا چې کمندونو بد دی پاغي او تنقدو ملاويږي او د میت او د الجبري سوالونه خې استل شي هغه کې مصره فارمولې خې یادول شي د فقې قاعده یاد نه کړي خدای به تاسو نه کوي یا جال صدره ضيقا کسی نه ده بالکل تنگ او بندا کانما یصاد فی السما لکه چې خېږي په طرف د اسمان کې یعنی دا دین کار ورته دومره ګران کار ښکاری لکه اسمان ته شي قال استكثرتم يقينا ډیرم گمراه کړو انسانانو نه یو الجن دا پیریانو کې دا شیطانانو هم سړي پیریان دي نو دا چې انسانان گمراه کیږي نو دا د پیریانو په خودنه باندې د پیریانو یعنی د شیطانانو په خودنه سکیږي گمراه کیږي نو مراد د الجن هغه شیطانان دي دویم دا دی چې عام پیریان چې دي نو هغه و انسانان گمراه کول په طریقو طریقو باندې او دا غیر ډیر واقعات دي خلق اوسم د پیریانو نه هریږي او په هغه وخت کې هم د پیریانو نه ډیر یریدل دا بیا الله رب العزت سلام کو د دې ډیر واقعات استادان درسونو کې ذکر کړي چې پیریانو انسانان په طریقو طریقو گمراه کړی دي یا معاشر الجن قد استكثرتم من الانس یو سړی وا خره خسیان کولو نو چا ورته وی پیاله کته خره خسیان کې خپل خزي وته وی نو طالب کې څه فائدہ ده هغه وته وی بما تخلق استاد وی سره ته وی استاد نو پیریانو په کتاب فائدہ وا چې موږ ته په خلق ته کمندنو استاد وی یعنی موږ ته ماماګان وی کنه موږ له دقه ډیر ده چې دا موږ په کې شو ماماګان شو الا ماشاء الله مگر هغه چې خوښ خوښ دي الله سوک سوک چې الله خوښ شي یعنی دنیا کې ایمان راوړي بیا ورلور نشته یا هغه چې خوښ دي الله رب العزت نذور نه علاوه بوله بل سزا ورکی ان ربک حکیم علیم یقینا رب دې حکمت والے په ذات وکذالک ان ولباز الظالمین بعضا شپږم امتحان اوس به د کمندنو بار راپورټونو کی او را دشګردای پولیس کې ولې راولي نو کار به دی وباسي کوي نه ولې چتا نو امیان بوم و یاو کنه د کې څه چالو دا چې شرایط ته دي چې په خوا به ته پولیس والا استاد بوته نو خلک بلاله تراوت وي زمونږ استاد کورې ها کارو او اوس چې بوزي ولکه مونږ ته پته نه خو دې رامي کوم څه چالو ښا الټا ور پسې مقتدیان خبرې کوي دې رنګ کوټی کې څه چالو زموږ نه ګورځان پټ کړو خو څه چل به کې او از خو څه په دلات نه شي کنه څه چلو یې پکې وو نو دا څه ودی کی بلیکو کې ودی کی او یا ور سٹار بلیک کی یا ور جټ بلیک کی نور بس بیا ور چې کمنو او پاتن لګي نو دا کذالک نولی اوس به حاکمانو ته خبرو وباسي سیچوګانو ته دیسپیګانو ته کارنلانو برګیډانو ته او احسانو ته نور خلکو ته چې کمدنو مساله وباسي او زګه چې د میخي وي سانډایاري نو دغه خلکو دغه سره یارانه نو حکومت والا بدر په سره پاسي دا کرانګي مسلط کوم ځنې ظالمان په زونه باندې یا یاران کوما ځنې ظالمان په زونه باندې د زونو بما کانو یفسق یکسبون د دې وجنا چې دی کوي دا الله قانون دی نو د دې امتحانات او نقشا امام ابن قیم رحم الله نو دې کې ذکر کړی دا په خپل ځان گواہی اقرار کړه نو موږ اقرار کړل په خپل ځان باندې او دوک کې چولې دی لرا دې ژوند معمولی دا په دنیا دوکو فشهدو ولان پس مو اقرار وو کې په خپل ځان باندې چې یقینا دیو کافران ذالک علم یکرب کمول کل قرآن دا وجه صدا الا درالی ګلو د پیغمبرانو پیغمبران الله دې لرا لګي چې رسته و بیاوي چې مون خبر نو دارا لګل د پیغمبرانو دی وجنه دي چې الله مې کو رب کا چې یقینا نه رستا علا کوم کې د کلیوالو فزیاتی سراوالو غافلون یعنی به ظلم چې الله په هلاکولو کې ظالم شي یا به ظلم د وجه د شرک نه د وجه د شرک نه والو غافلون او سیدن کې دې وینا خبره ولکل درجات ما عملو پیغمبر بیان کی نو بس څوک یو شانتی شي څوک بل شانتی شي نو نو ولکل درجات ما عملو د بار دار یو درجه دا غنا چې کړی دي هر چاله خپل درجه دي کافرانو او منافقانو له درکات دي ایلاندنه سړي ته ورننوځي ستاره عبادت زور رحمان خواند مهربان ہے یعنی چې ته کله تابعداریو کې نو فائدې ستاسو له درغوزيږي ای شاء یذبکم فقوا غشید الله نو ختم کی تاسو ترا بولی تاسو په ځای پس تاسو نه هغه چې خو خید الله کما انشاء کوم لکه چې پیدا کړی تاسو د اولاد د قوم بلنا یقینا چې تاسو سره لوس کین خام قادراتون کې فمان تم بموجزین او نه تاسو کمزوري کون کې الله را رب تیستا چې تاسو وو تخته نو الله به اعلان دي نه کې الله به کمزوري کوي الله به تیستا باندې کمزوري کوله نشي دای خپل وسو کو خپل تړای اوښلولې تر کم کم ځای پورې د خاصونه وړل چې دا چې کمنو پر خوړه دا الله لري کول غواړي او دې چې کمنو د ملک کامن خرابوي دا کی او دا کی سمره چې د وستي نو لاس ته شي آزاد تور دي تیرا کاوه چې سمره د زور د زما خلاف ته سمره کول چې نو دومره سکا اوکا انی عامل یقینا زما عمل کوم کې بیان زه ته کمنو خپل کار کوم بیان وکوم او رد اشراف وکوم زه دین رسو کېږم نه فسوف تعلمون زرد چې پاته ولا تولګي وخرا روان دي فسوف ترى اذن کشف الغبار فرس تا ترز لکام حمارو پاته ولګي چې خود لاندې سری مان تكون لو عاقبت الدار سوق چې کیږي غلرا کور انجام د اخرت یعنی رسته انجام د چاره مان تكون لو عاقبت الدار چې چاره کیږي چې کمنو هغه خسته انجام د کور د کامیابی دا الله رب العزت پیدا کړی ساروی دا چې کمنو د مخلوق په نوم سکی منی وې دا د لوی ځوان دا وګه چې کمنو د فلان کی بابا دا د فلان کی بابا د دن لوی ظالم بل کېدل شي وجالو لله ما ذرا من الارض او ګرځي دی الله لرا دا هغه نه چې پیدا کړی دی الله من الارض د فسونو د سارونه نصیبن برخه سلګه پکې الله لکی نو وای هاذا لله یعنی الله سره تقسیم کړي پکار ټول چاله پیدا کړی چاوا الا دې په کې الله له کو ته کې برخه مقرره نه سوره بل خبر الله له کوم سکی مقرر فقالوا وعد هذا لله دا دا الله پار دي بزامهم د دې په خیال د دې په خیال نور ثواب خلنشته ځکه شرک کوي کنه دا وجه صدا وکذالک زین لکثیر دا کرامي خسته کړل ډیرو تا د مشرکان ناسی و ته خسته کړی قتل اولادهم وجل اولاد نقلو شاو ته خسته کړی شرکاهم پولیس دارو خپل صدارو ته وجل اولادونو سره کړی دي خسته کړی دي نو یو وجل اولادونو او درې قتل اولادهم زونو باندې او زیارتونو په نوم باندې او د درگاهونو په نوم باندې اولاد منو او لاله وی ولا لکه اوس شیعاګان چې کمنو لاله اوسلی شیعاګان هغه چې کمنو لاله خپل اولاد قتل اولادهم شرکاهم لیردوهم دا چې تباہ کړی لرا ولې البسوالین دینهم دا چې ګډوډ کې دی باندې دین د دی ولو شاء الله کو خدای الله بزور ایمان نو دی بنو کړه دی لرا پرېګ د دی لرا هغه چې درو جوړی فقال وای دی حاضی انام دا چې کوم ساری و هر سن هجرون دا ساری و هر سنو فصل هجرون دا بن شوی دی دا بند لا موږ نکرو په ګړو دې سارو کې خالص تل ذکرنا هغه کې وازي زمونږ د ناری نو د پارا و محرم علی زواجنا او بن کرشی زمونږ بیان باندې او کدا مرداري په خپل مرګ مړي بیا وګړي ټول شریکی مردار بیا خوري فضل وما كانوا متدين یقینا خطا دی گمراه دی وما كانوا متدين او نه دي لار مندون کی فهو الذي انشا جنات معروشات دلیل عقلی ذکر کړي د چون کې شرک فعلی چې وو نو دا ډېر فصلونو سره تعلق لرو او ډېر چې کمندونو په هغه وخت کې د څه سره د سارو سره تعلق لرو نو دلیلم اقشان ته وروړي د فصلونو چې د الله پیدا شوی فصل دی د الله رب العزت پیدا شوی ساروی دی او څه چې کمونو غیر نه ورکای او هو الذی انشاء جنات معروشات او الله دې هغه ذات چې پیدا کړی باغونه معروشات شتوالا او غیر معروشات او چې نه چتوالا ان ځنې داسې چې په سفرونو باندې کیږي خوريږي لکه انګور وغیرہ او ځنه داسې چا په خپل تنه ولاړی لکه امرودان مالټي ونقلا زرا او کجوري او فصلنا مختلفانو کلو عدل بدل دی خوندونای وزیتونا او خونه ور رمان او نار متشابهان امرانګي وغیر متشابهان او ندی او شان خوان کې ورته خړی من سمریز می او دینا چې کلمې وونی وی اور کې حق دې او ما سادي پر ازل باندې ان الله پر کې فلا تشرفو ای صدار مجړوي الله سرا ولا تؤتوا المال فی غیر حق مال بی ځای مور کوي بی ځای مور کوي ولا تشرفو او تاسو صدار مجړوي د الله سرا ان دا الله پیدا شوی مال دا بل چاله مور کوي حمولتن بارگیر چاغی باندې خلک بارونه سکی وړي او فرشا او هغه چې غړول شي او علالول شي یعنی سب هاي کول شي څه کول شي سب ما یو فرش للذب خوري دا غنا چې درکړي الله تاسو ته تابعداري مو کوی قدمونه شیطان قدم د شیطان سره غیر الله له سارو کی سمنل انه لکم عدو مبین یقینا دا شیطان تاسو له دشمن صاحب سمانه تاسو اج پیدا کړی دی الله ته جوړي سو جوړي اته من ازان سنین من ازان سنین د ګړو د ګړو نه نارو ماده اسنین ومن الماز یو د بزونه اسنین نارو ماده او تو آز کرین حرمه آیا دواړه نارینا دواړه ناران یعنی د حرامې دوه وجه څه ده چې تاسو څه غړي او څه بيزي آراموي او څه نه آراموي نو د حرامې دوه وجه څه ده ذکورت وجه ده چې نری نو حرامي نو په کاردار چې بیا څه نه آرامي نو دا ټول دي شي حرام شي او کنه د حرمت وجه هغه دار چې ماده ده نو چې سم عادي دي سم و نس نه ټول بیا شي حرام شي او کنه د حرمت وجه دای چې دا بچی دانه کې څه شوی دی پاتې شوی دی نو په بچی دانه کې هم نر پاتې شوی دی ماده پاتې شوی دی په کاردار شي بیا ټول شي حرام شي نو دا ځنه حرامول ځنه حلالول حلالول دي څه وجه وایي فمن ظلمون هیڅ دلیل وسره نشته کنه څوک دلوي ظالم دا غچانا چې تبي په الله باندې دروغو له ذل الناس بغیر علم دا چې خطا کی خلق له بي دلیلا ان الله لا هذل قوم الظالمین یقینا الله توفیق نور کی ظالمانو لا توبیخ مشرکان ہوتا او سو توي چې حرام هغه چې چا حرام کړی الله حرام کړی لا تاسو چې سوای دا الله نه دي حرام کړی الله رب العزت دا حرام کړی او با کسان باندې یاره په يهود چې نور نور سيزونه آرام شي نو جواب هغه حرمت تشریعي نو اسزایو یعنی قانوني نو سنو قانوني نو بلکې هغه الله رب العزت هغه له سزا ورکول نو ځینې سيزونه پېڅ کړیو بند کړیو او خوشحالی ور سره هم دا وی راو فاین کا زبو کانو کلی دا وزن غنی تعالی را فکر مکاو فقلوا دوا ربکم ذو رحمت واسعا راستا سوی چې کمنو خاوند رحمت لوی پراخا یعنی راشی راشی کوسم په خپل کړو باندې ستومانی نو راشی او د الله رب العزت باندې سيقول الذين اشركوا ترو سغل او مشرک بمباری په کېدا قسمه قسم دلائل فشرت د شرک اعتقادي او پرد د شرک فعلی هر قسمه دلائل ورته بیان شو نو څه کم دنو ساره راوچت کو ولامون ته به دلیل اخکارو نو دلیل وای ته وای دلیل وای کردین غل ناس نو سبقوا دا دلیل دی وی کوم په ناحق نو الله موږ تبا کی ولینا کوم په ناحق وی او زمون مشران سوي په ناحق وی نو موږ به الله تبا کړی وی دا چې موږ پری خود یو نو د دینه معلومیږي چې موږ د الله سره یو خوف یو او دا کار د الله سره خوف دی شابسي آفرین په فکر غلام جان ډیر خپل دلیل دی وی ډیر خپل دلیل دی وی یا ورځي مچ تناسو خر می تیاز کړی دی ان پای کې خسن روانو سب کې روانو خسن به کې روانو نامچ به کې ناستو چې دریاوی او پکې سي کیشته شکر دې چې د مرګ مخ کې مخ راته الله په سترګو کولو شکر دې چې په خپل سترګو مې دریاب ولیدو او سمې ولیدلا کیشته مې ولیدلا نو دې مو یرا دې وې چې دلیل دلیل دا څنګه دلیل مې راته سکو پیش کو دا دلکه دلیلو جوابونه وتاو کا سيقول الذين اشركوا يزر دا شوای با کسان چې صدر جوړ کړی دا الله سره لو شاء الله کو خو خو دا الله نو موږ به صدر نه جوړ کړی دا سره نو زموږ مشرانو ان و آرام کړه مونږه د دین ادا الله نه لا من من شي هیڅ یو سيزو یعنی مونږ به آرام کړو یعنی مونږ له سزا را کړو دا هر څه را باندې سګړیو باندې کړیو جوابونه کذالک کذب الذین من قبلهم دا کرانګي نسبت درو کړه کسانو چې مخکې دی نو حتا ذاکو با سنا تر دې چې وېسته کومه عذاب نو په خوانوم دا ویډیو عذاب څه شوی راغله نو بیا چالو شو ورته وای دا دلیل نه دی خدای باندې ګانو حال انده کوم من علم فتخرجوا لنا اشته تا سره سیلم فتخرجو لنا چراوی باسي مونتا علم خو دلیل خو سو خو دلیل خو یو خدای چې تو تاسو وای دلیل وای او بل لا چې د قران او سنت پرانا کې غسی دلیل استاد چې کمندونو ضعیف او منګړت روایت راغستی منګړت خبره تاسو کړي راغستی او ته وای دا څه دی دلیل له صغری کبری او ته وای دای مقدم او دای تعالی او دای ملازمه او دای صغرا او دای کبرا او حدیثت ګورګورا کا او دا مې ته څه پیش کو دلیل پیش کو دا چې ټولي په سوري وتاړه قران او سنت عقاید چې کمنو په منګړاتو خبرو باندې نه ثابتېږي عقیده په منګړاتو خبرو باندې نه ثابتېږي اوس که یو سړی دی او هغه د ړوندوالي خبرې دي او وړاندې به هم کویږي چې داسې دي غلط دي ځکه شاګردان هم عقل نه مني چې دا موي تاسو منئ چې دا ولا مولا نو سکړي ویلی او هغه له نوم البصائر کیږي دا خو بلا غي ګناي خام نه نوم ولا څه کیږي البصائر دا خاصه خبره ده و یره و یاو بکی و یاو بکینی دا البصائر ده خان زیارت یو کوي و یره کې دی شي ځنه خلک دا وایي وای دام لاله چا کلمنی چې ډاګه مولوی صاحب بدا خبرې لیکلي وېدا د مليان په هغه پسې دروغ جوړي دا موږ نه دی چاپ کړي دا پنځپیرانو نه دی چاپ کړي او اصل لا عربی کتاب دی د پښتو ملاويږي خیر د سوق دیو ګوري او د عربی ملاويږي او زموږ زده وینا چا سره نشته خو صرف او صرف د دې لپاره چې د دې قسمه خبرونه او د داسې قسم کتاب نه ځان بچ کول پکار دي د دې خبرو نه ځان بچ کول پکار دي دا چې ګمدنو د اشاعت اسلام والا چاپ ته دا ترکی والا هم چاپ کړي او هغه یې مبترالیږي ترکی والا حکومتي بریلیان دي دا غي دا کتاب ډیر خوښته او مقبول کړي او خلکو له مفت کوي را لیږي خدا پاکستان والا چاپ ته مخ کې د ارشد پرنټینګ پریس والا هم چاپ کړو په دې شوبه مخ خرڅېدو او دا اشاعت اسلام والا چاپ کړی لکه د کمپیوټرایز دی د دې په 14مه صفحه کې دلیل ویل دی 14مه صفحه کې دلیل ویل دی نو وایي وقد تواتر عن كثير من الاولياء انهم ينصرون اولياءهم ويدمرون اعداءهم دا دلیل ویل دی فقط تواتران کثیر من الاولیاء انهم ينصرون اولیاءهم ويدمرون اعداءهم دا وی چې کمندرو ډیرو اولیاء نه بالکل واضح راغلی خبره ده چې اولیاء د خپل یارانو مدد کوي او خپل دشمنان تباہ کوي دا چې کمندرو چې کله دا وې د چې مړ یو وی نو بیا د مړی را بللو کې څه ګناه شو خو را بلل یې وی کنه دا په یو پنځوستمه صفحه کې وی بیا په پنځوستمه صفحه کې وی ان دعاء المیت ايضا مما لا ينكر ان دعاء المیت ايضا مما لا ينكر دا چې کمنو وی را بلل د مړی دا په دین کې اړو ناشنا خبره وای دنا دا بالکل چې کمنو جایز ده صفحه نمبر 166 کې وای یو سل شپږ شپږ پېتما کې نو فایزا ما ته تجرد عنه چې کله مړ شي نو دیر دي توی نه راوځي فیکون اقوا تصرفا نو چې ژوند دی نو دومره تصرف نه شو کوله او اوس په تصرف او په اختیار کې خطي شو خطي شو او کارونه کول شي یو مسله ذکر کړې ده فقہی وې د دینه معلومه شو چې مړی چې کم دینو هغه راتونکو په حالاتو باندې پويږي چې څو کولا خوال راځي نو دا غي په حالاتو باندې پويږي دارنګ دریه ته ایمه صفه کې ذکر کړي وای یو واقعي ذکر کړی دا او د دې معلومه شو چې مړی زمکه ته راځي او کورونو ته هم راځي مړی کورونو ته هم راځي دا دا عجیب مړی دی دا لا څنګه مړی دی او یو سل نه هم صفه کې ذکر کړي ګرځي دا چې کمنو عقیدی دي او دا دلایل دي د مړي تصرف هم ثابت کړی دی چې مړي اختیارات لري تصرف ولا شته دی او هغه اختیارات دي دوش په تما سبق ذکر کړي والتصرف كيف بقي اثره في الخارج الا ان من في قلبه زيغ ويسكك في امثال هذه ويوقع الاحتمالات الرقيقه المشككه بدار شکیانو د کغو خلکو خبرې دي نور یې مدد روحاني ولشتل مدد روحاني ولسته او دا وی چې د مړو نه امداد غوښتل چې کمونو دا جایز دي 49 صفحه کې ذکر کړي یو کم پندوستمه کې و اذا تحيرتم في الامور فاستعينوا باصحاب القبور شلمه صفحه کې ذکر کړي روح المانی باندې وی چې هغه رد کړی په اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا من اصحاب القبور وی دا مسئله نه رد نه کړی دا حدیث نه کړی دی مسئله بالکل صحیح ده خو چې دا حدیث صحیح نه دی مسئله وی بالکل صحیح ده اذا تحیرتم فی الامور او فعلیک فاستعینوا من اصحاب القبور دا یو ځای نه دا تقریبا بلا ځایونو کې ذکر کړي او یو ځای کې ذکر کوي شپږ او یایمه صفحه کې شپږ او یایمه صفحه کې ذکر کوي چې د قران او سنت په ظاهري خبرو باندې عمل کول لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر چې ظاهري قران او حديث نه قتل دا د اصول د کفر نه دي او بیا چې کمدنو دوا تیایمه صفحه کې دوا تیایمه صفحه کې ذکر کړي دا عائشہ رضی الله تعالی عنها بارک وی چې عائشہ رضی الله تعالی عنها تعویل کړل فهذا التعویل جدیر بأن یضحک به دا ایشی ته کومه معنا د حدیث کړی دا نو جدیر به ایزه کبه وی دا لایق ده چې په دې پورې خندنه وکړي شي دې پورې خندنه وکړي شي دا خو موږ هغه سر تر وی او کله کوم ته کې دی پیک دا غي وایا ذوق او شوق لکېږي نو بیا راشه انو بالکل صفا ورته به ته خو یو او ته را تمانیو کې خیر دی او تتمه چې کمالانو هغه یو خاتمه یو بریلی لیکلی دا پای کې چې کوم کفریات او شرکیات یې هغه وترم شایع کړی دا لګ دی وګوري بیا دې پته ولګي اپ خپل ویلې دا مازب کې لیکل دی ویلې دې جواب نه کیږي ادا په خپل ویلې دي حال انده کوم من علم فتخرجوا لنا دا علم نه دی کته ته زهاب بصائر وای دا خو هغه وای چې کوم د مقابل هغه ته دعا کوي تا خو له نمرت البصائر ته نومي ولا رد البصائر خو شیخ القران رحم الله تعالی ور په سوال جواب وکړو وی البصائر د قران نوم دی او جدا سه مطلقاً پریګ دین او رد البصائر معنی د قران کریم را ده دا تاسو کوي نوم نه کو پر شروع کای انو هغه بیا بدل کو ا بدل کو نو نومي ولا البصائر بیا کې خودو نو کل زرها ولا نو مال بصائر کې دي ادا کلندو خبرې دی په لندو خو سور لیدا حال عندكم من علم فتخرجوا لنا علم پیش کا علم قران او سنت ته ویل کیږي ال علم ما قال الله وقال رسوله قال الصحابه هم العرفاني علم راوړه کله تعویلی او ماویلی خبره او کله د معجزونو استدلال کوي معراج کې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی قتل او موسی علیہ السلام سره خبرې کړې وي نو ګوروي دا مړي چې کمنوم خبرې کول شي او موریدل شي نن دې کې چا شک ته ته برزخ تلار شه او تلار شه ور سره انو تا غاوري ویني کنه دا خبره چې د دنیا والو دلته نه د پیغمبر معجزې باندې نور قیاس کړي خو بس آفرین به فکر غلام جان سړی چړون شي او وی غرضی په خټه باندې ور لګي د شرکیات او ثابتولو لپاره کله یو بلا او کله بل بلا الګه صاحب عقیده د قران او سنت ته قل عندكم من علم فتخرجوا لنا ورته وایسته تاسو سره څه دلیل فتخرجوا لنا چراغ کارای کی مونږ ته ان تتبعون الا ظننا تاسو تابعداري نه کوئ مگر تاسو د ګمان یره زمونږ استاد دی او حق به لیکلی دا دا دلیل لمنه چې زمونږ استاد او دغه حق څه کړی دا استاد په دا ګمان کیږي چې دا ویل کلی زمونږ په وای یقین دی ګمان نه یقین دی مونږ په سترګو لیدلې دي او رجوع تم نه کوي کنه الله دې ول توفیق ورکړي ژوند دې خدای دې ول توبې توفیق ورکړي چې د دې را توبه وباسي او یو پمپلیټ ولګي ګینه رستنو ته ولوي شرط لري ان تتبعونا الا ظننا تاسو تابعداري نه کوئ مگر تاسو د ګمان واین انتم الا تخرسون او نه تاسو مگر اٹکل کوم کی اٹکل کوي چې بس ټیک په مړولا قول ورته وایا فلله الحجت البالغه دا خو بس الله دې شر قران رحم الله سره د خاور وبخي د امیانو دا نظریه د امیانو مولانو خلا پرې دا چې سوته وای وی قران مجید کشته دا وچر د چاني ویلي چې هر موږ د شیخ القرآن قول په دلیل کې پیش کا د شیخ القرآن قول راته په دلیل کې پیش کا دا چې تربیت د ملګرو کړې او په دا چې تربیت د شاګردانو کړې او ویل به هم چې نه سو حجت قوله قولو فعل ہے چې پیر قول احمد فعل احمد را بغیر د هیڅ چا د هیڅ یو پیر قول او فعل حجت نه دی قول او فعل چې دا د نبی علیہ السلام حجت ته قول احمد فعل احمد را بغیر د نبی علیہ السلام قول او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام فعل را واخلا اگر فللله الحجت البالغه چې الله ست دلیل ویلی نو هغه دلیلی تاویلی ماویلی دلیل نه سړیا کیسه کې راغلی دی او کیسو کې راغلی دی فلله الحجت البالغه من غړت خبر راوالی په نبی علیہ السلام درو کوی فلله الحجت البالغه خاص الله علیه دلیل رسیدون کې آتا فلو شاء الله هداکم اجمعین نو خو خدای الله په زور ایمان نو خامغه تاسو به هدایت به کړو تاسو ټول ته قل ورته وا علم شهداکم راولې خپل مليان راولې مولان خپل هغه سان چې غي گواہی کی بیان کړي دي خبرې چان الله حرم هذا شیخین الله دا رحم کړی په ان شهیدو نو کدی گواہی وکړه په غلط کتاب په موضوعي حدیث باندې په محرف تورات او په محرف انجیل باندې او په حکایات مزخرفو باندې په درو خبر وای او دا سدا او دا د شرکیات خبر ضابطې فلا تشد ما ان ته گواہی مکو د دې سره او مروانه کا په خیالات لا کسانو بسی چې درو جن غنی زمونږ آیاتونه او کسان چې ایمان راوړي په آخرت باندې او دوی در خپل سره نور برابرې سر د صورت کې ویلو والذین کفروا بربهم یادلون چې څوک چې کم دنو په عقیده کې شرک کوي دا هم د الله سره نور څه کوي برابرې او څوک چې د هیل او د حرمت ذمہ دار بل څوک غني او قانون بل چاله څه کوي ورکې نو دام رب سره نور برابرې د دوی مې څه کې امراول هم بربهم یادلون قل تعالو راشي تاسو وايي دا حرام کړی دا الله چې حرام کړی هغه داري قل ورته وایا تعالو راشي هر اصل ما حرما چې زه بیان کوم تاسو ته هغه حرم ربکم علیکم شرام کړی دی رب تاسو په تاسو مخالفت داغي یعنی در روانو خبرو مخالفت به نه کوي اوامر او نواهی ټول ته شامل شي حرم ربکم علیکم شرم کړی رب تاسو په تاسو باندې ان مخالفت داغي یا ما حرم ربکم علیکم هغه چې لازم کړی دی په تاسو باندې رب تاسو من الله غي چې دا خبره وسه کوي معنی الله تشرکو بی شیا چې صدار بنو جوړوي دا الله سره ایز بلام وبالوالدین احسانا او د مور او پلار تر وخت سلوک کوي او موږ خپل اولادون لراد من املاق د لوګي د واجنا چې ورته وسوک ډوډۍ ور کوي تعالی سوک در کوي نه نو نور زکو کوم دای موجل چې ته انګریزي تعلیم وتخی او دین وتاړو خینا د ډوډۍ لپاره چې کوم مدرسې تلاش نو سبب خوري دا دا دا لا کیده دا مړه نانو نارزقکم و ایاهم منګه ډوډا درکو تاسو لا او دیلا فلا تقربوا الفواحش من ذکیږي پلی توتا اج زای مز دین او چې پټوي چې ښکارې شرک فعلی او ما بسن شرک اعتقادي او موج نه هغه نفس لرا چرام کړی الله وجل داغ مگر په قانون الهی باندې ذالکم سواکم دا الله تاسو حکم کوي په دې باندې لعلکم تعقلون د دې لپاره چې تاسو خيار شي ولا تقربوا محل یتیم او دې ذکیږي مال یتیم تا مگر په هغه طریقه باندې چې هغه خيستا حتا تر دې پورې احسن خيستا چې سر ولا وساتا او فائدہ ولا زیاده کا هغه په ګډ لګوا هي حفظ اصول فروع هي حفظ اصولهم وتسمير فروعهم حتا يبلغ شدو تر دې چورس دي په کومرتا بیا ولا ورکا واو بول کې لور میزان او پورا کې جو کوتو لرا فینصاب باندې نه مجبور نه سیمواره مونږه سیو باندې مگر د وس مطابق او چې غلطه خبره کوي انصاف کوي فاضل ولو کان ذا قربا اگر کوي خاوند خپل ولای او فلوز د الله باندې پرواله وکي ذالکم وصاکم به دا تاسو په حکم کې الله په دې باندې د پاره چې نصیحت قبول کړي وان هذا صراط مستقیما او یقینا دا لار مې ده بالکل نیغا فاتبعون دې بس روان شي فاتبعون روان شي په دې پسې قران بس روان شي دا لار دا لار زما ده بالکل سما فاتبعونو دې بس روان شي من کان يرغب في النجات فما له سوا سنت المصطفى بما تا چې څوک نجات غواړي د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د لار نه علاوه بل نشته فاتبع کتاب الله والسنن التي ثم اتینا موسی الكتاب بیا بل دلیل نقلی ذکر کړي دا مسالې چې دا چې کومخ کې ذکر شوی دا تورات کې دی دا کې قران یوازې نه دی او بیا و دام وارا چې ورکړم موسی د کتاب تماما د پاره د پوره کولو د نعمت پاک کسبانه اسانا چې اخلاص کړو موسی علی السلام وتفصيلا لكل شيء او وضاحت د پاره د هر یو ضروری خبرې واو دنا ودایت د مهرباني د دې لپاره چې دې په ملاقات در خپل باندې او په پیسې در خپل باندې یقینو کی فاذا کتاب انزلناه تورات خپل وکړنا وا نو دلیل وحی ذکر کې راشه د ځان نه وام او دا قران چې دا کتاب نازل کړم دلرام مبارکون خیر او د برکت نه ډک هر طرف خیر دی او برکت دی روان شي بده بسې فاتبعو وتقول لكم ترامون او ځان بچ کې مخالفت نه کېږي چې پتا سره مکړې شي ان تقولوا بیا و ویلو یا له الله تقولوا ان تقولوا بیا و ویل چې نما انزل الكتاب ولا طائفتين من قبلنا چې یقینا نازل کړی شو کتاب هغه دوړل باندې زموږ نمک کې او یقینا موږ د لستر دینه خبره موږ ته سره نه لنو یا هم ویل ان انزل علینا الكتاب کنا ذل کله شوی بمبانی کتاب خامخا مونږ به ډیر په سمه دینا مونږ به بیا لوی مليان او شیخانو نو دا راغی تاسو صاحب دلیل بینات من ربکم طرف رب تاسو او ہدایت مې ربانی څوک د لوی ظالم دا غچانا چې دروغجن غنی آیاتونه د الله او بندګی د دینا سنج الذین حاضر چې سزا ورکړه ما کسان لرا یذفون آیاتنا چای بندگی زمونږ د آیاتونو نه بعد سزا بعد عذاب ما کانو یذفون دې وجنا چې دې بندگی چې نه مني نو وجه صدا صدا انتظار دی حال انظرونا کفر او انکار تام شو انتظار نه کیدی مگر دې خبرې ان تاسو یو ملائکه شراشری تفرشتي او یا چې ربک یا راشری تعذاب رب دی او یا چې بعضو آیات ربک یا راشی زنه نه خدراب دی زنه نه خدراب یعنی ځان کدن او یا نور د قبلی د طرف نه راو کیږي یوم یاتی بعض آیات ربک فاغر چراشی زنه نه خدراب دی یعنی بالکل اخیری ټیم شي یا ځان کدن شي او یا نور د قبلی نه راو کیږي لا ينفع نفسا ایمانها فائدہ ورن کی سیو بندل راج ایمان دد لم تکون امرت من قبل چی ایمان نور اول بخوا چې د دین نه خنه مخ ایمان نور اول نو دغه ټیم کې بیا ایمان فائدہ نه ورکی ځکه اوس خدای ته بسر کو سفل اولیدل وما ایمان شخص حال یاسن بمقبول لفقد الامتثالی امالی والوی وما ایمان شخص حال یاسن بمقبول لفقد الامتصالی نا امیده په ټیم کې ایمان نه قبليږي او کسبت فی ایمان اخره یا نیوی کړه په خپل ایمان کې اخلاص نو کدا ټیم کې دا ایمان مخلص کړي او ایمان خالص کړي اخلاص کېدلې نشي او کا سبب په ایمان یا خیره یا نیوی کړه په خپل ایمان کې چې کومو اخلاص نو دغه ټیم کې ردی ایمان قبل تدا اخلاص قبل دلې یا دوی ایمان او کا سبب په ایمان یا خیره یا نیوی کړه په خپل ایمان کې توبه تو خیر نه مراد توبه دغه ټیم دې توبه وباسي دغه ټیم توبه قبليږي یا درې معنا او کا سبب ایمان یا خیره یا نیوی کړه په خپل ایمان کې خیرن سنه کمل او دغه ټیم کې نه کمل کول غواړي دغه ټیم کې نه کمل قبليږي په دې معنی سره د معتزله اعتراضات ختم شو قول انتظرون و تو چې انتظار کوي ان منتظرون یقینا موږ انتظار کوونکی یقینا کسان چې غي تسنس کې دین خپل فرقو دینهم چې دین چې کمندنو تسنس کو چا یو سیزو اغستو چا بل سیزو اغستو او دین چنګ وان کو وکانو شیا او دی وډلې او پټای یعنی هم آلو البدا لست منهم فی شی نه تر دینا پیس طریقه باندې انما امرهم الى الله یقینا فیصله دی الله تعالی بیا به خبر کې دی را باغ باندې چې دی کولو نو فضل الهی من جا بلاسنته چا چراوړل نیکی من جا چا چراوړل نیکی دا نه چې میکړه کول دې نه کای آسان نه خوړل ډیر ګران دي ومن جا بسیا چا چراول لبدی فلا یزا الا مثلان سزا ونشي ورکول دل مگر داغي عمره وهم لا یظلمون او دې سره با زیاتې ونکړې شي مزار دا کې دیو کا په اخر د بیان کې سورته انعام ختمای نو په اخر د بیان کې خپل عقیده ښکارا کا د امام الانبیاء نه اعلانات چې اسنه په تاسو غلط ګمانو کی تاسو څوک مختار کولو نه وای تاسو څوک عالم الغیب و نه وای خپل عقیده کارا کا ورته وای نه نه یادانی ربي یقینا کلکړه یقینا توفیق را کړې مال رب زما په طرف لارې نه باندې روان کړه ما زرا خپل په طرف لار اسلامي اکم لار دا دینن قیما عظیم مضبوط دستور دی ابراهیم علیہ السلام حنیفا یو دا الله نو دې مشرکانو نه قول ورته وای ان صلاتی و نسکی یقینا د بدن عبادت زما وانو سکی او د مال عبادت زما و ما حیایا و مماتی او جون زما او مرگ زما د پار د الله دی شراب د مخلوقات دی لا شریک لا نشته هغه الله علی صدر په سی او صفات کې نه په تحریماتو کې او نه په مانفتو کې نه په دعا کې نه په علم کې نه په تصرف کې او نه چې کمندنو په عبادتونو کې نو الحمدلله ټول صفاتونه د خدای توب کلم دې ک تصرف دې او کو دعا دا کې عبادت دې دا صرف د چا دي دا الله دي او نظرونو د منوق په اختیار صرف د چا دي دا الله دې لا شریک لا نشي صدارا غي الله را بذالک امرتو او په دې باندې ما ته حکم کړی شوی دی وانا اول المسلمین اعظم اول غاړه کې خودن کنا په امت کې پیغمبر اولنې وی کنا وانا اول المسلمین اعظم اول غاړه کې خودن کنا قل دوا غیر الله یبغي ربا عبید الله نه زول ټوم بل رب او تربیت کوونکې واوا رب کل شین او هغه الله دې تربيت کون کې داري اوسېدو ولا تکسب کل نفس الا عليها او نه کې سيو باندې مگر بوج پد دې ولا تزروا ذرت وزر اخرى او نه بار یو بوج چې ته انکه بار دبل ثم الى ربكم مرجوكم یا رب تاسو واپس تاسو انو خبر وو کی تاسو لا فاربانه چې تاسو کې اختلاف کو او الله دې هغه ذات جعلکم خلائف الارض چې ګرځولې تاسو یو بل بسر اتم کې په دنیا کې وزمګه کې ورفا باز کوم فوق باز او چې کړي ځنې تاسو نه پاس زونه په درجو کې لیبلوکم فیما تاکم دا چې زمیخو کې الله په تاسو باندې پاغه سکی چې درکړي تاسو لام چې سره الله درکړي دي فیما تاکم د غریب په غریبای کې امتحان د مالدار په مالدارای کې د سیاستمن په سیاست کې امتحان د بیمار په بیمارای کې امتحان ان ربک سریع العقاب یقینا رب ساتھ دے نو غری زر بزر عذاب ور کوم کې هغه چاله را چې صورت انام نمنی او شرکیات بکیری و انه لغفور رحیم او شاج توبه یستلا او صورت انام عقیده کړه نو هغه الله دې بخون کې مهربان